اصل کې دا تحدا چې کوم لفظ دی نو د دې لفظ خپل معنا د دې لفظ خپل معنا حدود او د حدود په مفهوم کې دا چې غلبه پراته ده عربو هم دا چې تل کو چې خان به سره خوشي کړه بیا به ته ډولکی وایلا چې په دې کې کم یو چې دا یو د بل نه مخ شي د دې په مفهوم کې دا چې تغالب او مقابله معارضه پر سره نو ځکه دې لفظ ته وي تحدث د تحدث په ضمیر کې دوه راځي یو را اداره چې فتحدا ضمیر راجع دی الله تعالی ته نو حمد الله لره د سي الله چې نازل کړي دی فرقان او حمد الله تعالی لره د سي الله چې فتحدا بیاکثر سوره فتحدا بیاکثر چې الله چیلنج ورکړل دی او کوتاه صورت الله تعالی د یو وړو کی صورت حواله سره خلق ته څو ورکړل شي وان کنتم فی رائد مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله فاتوا بسوره تاسو راتلګو کې بسوره من مثله دا اکثر د بسوره د تنوین نه معلومه چې بسوره کې دا تنوین د تنویر د پاره د تقلیل نه د ټول نوړو کې صورت چې دای مقابله وکړي نو الله تعالی چون کې پیغمبر ته ویل چې پیغمبر ته چیلنج ورکا قران کې دا راځي چې پیغمبر ته ورته وایي قل ان کنتم فی رجل مقدار صحیح دی کنه و ان کنتم فی رجل معنی نو څنګه چې الله تعالی چیلنج ورکړل نو دا چې قران کریم کې دا سمشته چې الله پیغمبر ته چې ته دی ته وایا پیغمبره ته دې ته وایې چې قرآن کریمه مقابله وکړي نو فتحدث دواړو ته صحیح دی یعنی الله تم صحیح دی او چا تم صحیح دی محمد صلی الله علیه وسلم البته که محمد صلی الله علیه وسلم ته راځي شي نو سوال به راشي هغه سوال دا چې د افاد لپاره د عاطف د افاد لپاره ده او د دې معطوف علیه نزله ده اپا نزله کې د ضمیر چا ته راځي دی الله ته اپا تحدث کې به د ضمیر چا ته راځي شي پیغمبر ته نو معطوف علی کې به یو شی تشي او معطوف کې به بل شی تشي نو دلته کې به دا یو نقصان واقع شي البته دین علماء کرامو جواب کړل چې په کلمې د فاس سره تعتقم شي نو په یو سله کې په یوې سله کې ا په یو فعل کې چې ضمیر راځي آیا کافی دی اسی شعر ابل کې کنم شي فعل موصول ته خو یو کې ضمیر راځي نو صحیح دی الذي تراجع د تنزل کې کنه حمد دی الله له د الله چې نازل کړی دی دی الله دی الذي او دی الله نو په فعلینو کې چې په یو فعل کې ضمیر راجع یا غسی شي کافي نو خیر دی الله تم راجع کړي شي او عبد پیغمبر ته هم بیا ستر سورته په کوتا سورته سورته دا نوم دی دا قطعه من الكلام او دا حصه من الكلام چې ځان له نوم لري او کم سے کم مشتمل یې په آیات ثلاثه ځان له یو مخصوص نوم لري او کم سے کم مشتمل په آیات ثلاثه نو دې ته ویل کېږي سورۃ دې ته ویل کېږي سورۃ خو په لغت کې دا ته وایي کنه ماته سورۃ دا چې د دیوال چا پیرا یو د یو دې چا پیرا دیوال شي دې ته وای کنه خلک یو ځای سور دی کنه او په اصطلاح کې دا صورت هم دغه ته وایي چې قطعه من الكلام یا قطعه د کلام ته وایي قطعه د کلام ته وایي چې هغه ځان له مخصوص نوم لري او د دې سره سره کم سے کم مشتمل په آیات 300 نو دې ته څه ویل کېږي صورت من سوره د سوره د قران نه چوکت بلیغ کلام ذکر کوي نو دې ته ویل کی او د چې کلام بلیغ کلام ذکر کوي علی رؤوس الاشهاد د ټولو خلق قران دی نو مساق علی خطبه مساق علی خطبه د مساق علی د خطبه سره د مساق خطا کیدو شو ورنه مساق جمع د مسقاد په خپل غبلی او صوت کتوي کنه خو ته خطبه ته کی سره د دې متاقع څه شو شو خ تاکید شو په کوتا صورت او د مسور د دینه متاقع د خطبه او یعنی هغه ډیر بولن आवाज خطبه او مقررینا چې هغه بزان ته توی او الفاظ به لوبول هغه خلکو ته چیلنج ورکړو فلم یجد به قدیرا نو مونده نه کبي په دې باندې قدیرا یو قدیرا یو قدیری ور باندې مونده نه کړ دن تر فلم یجد په ضمیر کې بیا غوډه احتمال دی یو احتمال دا دی چې دا راجا دی الله ته او دیم احتمال دا دی چې دا راجا دی پیغمبر ته کدا راجا شي الله ته معنی دارا فلم یجد به قدیرا الله تعالی سوک مونده نه کا الله په قدیر مونده نه کا الله مونده نه کا د الله د عدم وجدان دا ملزومی لازم ور سره عدم دا غشي چې الله مونږ نه کړو نشته کنه نو د الله د عدم وجدان دا مرتبه د ملزومی او هغه عدم د شی دا مرتبه ده لازمی نو دلته کې ذکر د ملزوم د مراد ته لازم د انتقال د ملزوم نه لازم تاسو دلته کې یو سوال په دې قدیر لفظ ته چې قدیر لفظ قدیره دا قدیر فعیل وزن دی افعیل د مبالغه لپاره راځي نو معنا دا شته چې الله یا دی عبد مندنه ته په دې چیلنج په دې مقابله مندنه ته قدیر یعنی قدیر مندنه ته قادر شته یاره د نفي د قدیر نه خو نفي د قادر نه لازميږي کنه قدیر به نه هو سکتا ہے کې قادر هو نو قدیر به نه خو ډیره ممکنه ده چې شی به وي دا یو سوال نو دې سوال له علما کرام مختلف جوابونه ورکړي یو جواب دا ورکړل چې هر قدیر نه ده هر قدیر هر قدیر فاعل دا مبالغه ده پاره نه هغه فعیل د مبالغه د پاره چې هغه د باب کرامه نه فعیل د باب کرامه نه راشي او کوم فعیل هغه د باب کرمه نه راغی او د باب ضربه نه راغی نو هغه بیا رچا د پاره نه د مبالغه د پاره نو فلم یجد به قدیرا دا باب کرمه نه نه یو ځم جوابدار فلم یجد به قدیرا دلته چې اگر کنه چې د قدیرا د شعر او په معنا د قادر سره دی نو کله مبالغه په معنا د نفس پیلی وما الله یرید وما الله بظلام للعبید الله ظلام نه دی للعبید یعنی الله تعالی ظلم کوونکی نه دی نو کله په معنا مبالغه په معنا د نفس فعل سره لکه دلته دریم جواب داره فلم یجد به قدیرا الله مندنه کا په دې سره قدیرا په دې څه مندنه کا لاندې وو لاندې خبره خبره وو ها فلم یجد به قدیرا څه مندنه کا قدیر دا جواب لګ مغلق ته مولانا دې ته بلک سوچ کاوه یعنی الله مقابله چیلنج ورکړ یا دې عفو ورکړ خو په مقابله قدیر مونږ نه کړ هغه ځکه چې د دې مقابله کوي نو هغه خو خامخا قادر نشي کېدی هغه څه کېدی چې قدیر قرآن مقابله چې کوي نو هغه څنګه کړي قادر که قدیر قدیر کا نه ټول کې کار هم د غړ غټ کار دی نو قلم یجد به قدیره قدیری مونده نکا ځکه دا کار د قادرون قادرون دی نه دا کار د چاره د قدیر او قدیر نشته نو چې نشته معارضه مو نشو تاسو جواب وافحم او الله تعالی چپ کړه چپ کړه افحم يفحم افحام توریدل ته وي خدلته په معنا د سکوت ته ځکه صحیح معنی چې سوال کې او چپ شي دی توش نو ځکه افحم ته کې رچاله لپاره ذکر کیږي دا کنه فهم خو سترو ته وای او توروالی ته وای ودلته کې په معنا د چا سره دی د سکوت سره او افهم الله چپ کړو من هغه سو تصدى لمعارضته چې کوم کسانو بډې راخلي تصدى کړي تعرض کړي لمعارضته د معارضه د قران چپ کړي دی هغه سو کم کس چې تعرض کړي د معارضه د قران د پاره چې هغه څوک دي دا من تصدا من بیانیه چې هغه فصحا د عدنان دي ابو الغا د قحطان دي فصحا د چاري د عدنان او بلغا د چاري دلته دا فصاحت او دا بلاغت دا فصاحت او دا بلاغت دا په یو معنا باندې ذکر شي دا یو معنا ده دې البته البته مفسر د تفنن په عبارت او عبارت کې د خوان پیدا کولو په غرض دا فصحا د عدنان سره لګول آداب لغیر چا سره لګول د قحطان سره لګول دې ته ویل کېږي التفنن فی العبارت دا په عبارت کې او خوان پیدا کول یاره نن توجه نه برابرې برابر ده لکه چې ویښ شي بیا برابرې کوي نو مطلب دا راشي د تفنن په عبارت په وجه باندې دا فتحای د چا سره لګول دا عدنان سره بلغار چا سره لګیدو او د دې دوانو نه مراد دو قسمین د عرب دي چې ته عربا او بل ته مستعربا او دا کنایه د عن جميعهم د ټولو نه یعنی ټول فسی بلی خلق تشه شو اغا چپ حتی تر دې پورې چې دا ګمان وکړه چې انهم دي سحروا تسحيرا په دې سحر شوی ر تسحيرا په سحر سره سحر خپل معنا کل ما لطف ودق فهو سحر د کم شي د کم شي ماخذ چې ډېر لطیفي او ډېر باریکی او ډېر نازک او نیازبینی نو هغه ته خلک وایي چې شي سحر نو دې خلکو دا ګمان وکړ چې په منګ باندې سحر شوی ډېر په سحر کول سره دلته مفسرینو د سحر یو خبره ذکر کړل چې سحر د کول څه شری حیثیت سره امام غزالی رحم الله فرمای وی ک الفاظ کفری ور کې نه وی او د خپل دفاع لپاره یو سړی کوي نو خیر دی او د دین علاوه ک الفاظ شرکی یا بل تر تکلیف او ضرر رسول په وجه باندې سکارو نه نو په دې اول صورت کې خسړې مشرک کیږي او په دې بل کې مرتکب د ګناي کبیری جوړیږي ثم بین للناس بیا الله بیان کړل الله بیان کړی د خلکو لپاره ما هغه چې الله نازل کړی دی تا حسب ما ان لهم فحسب داغه چې ظاهر شي بری دی تا ان په معنا د چا حسب ما یعنی قدر ما ان لهم یعنی ظهر لهم فقدر داغه چې هغه دې ته ظاهر شي وی دی د مصالح دنیا او د دنیا دنیاویونه الله بیان کړل د خلکو د پاره هغه چې الله نازل کړی دی تا حسب ما عن له یا بیان کړی دی خلکو ته هغه چې نازل شوی دی تا حسب ما عن لهم قدر ما ظهر لهم قدر داغه چې کم ظاهر شي دي ته من مصالحهم د مصالح د دینه چې هغه دنیا مصالح او یا د آخرت مصالح یعنی مصالح دنیویه آیا مصالح اخرویه چې چاته ضرورت راغله چې چاته ضرورت راغلی نو الله سبحانه و تعالی دای په وجه باندې دي تا تنزيل کړل تدریجن تدریجن آیات یې کړل نازل کړي اوله خاولا من بسالب آیت چې مسله رااله نسقط سمع الله وقول التي تجادلك في زوجها حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حوالے سره کې را لمسل او نور ډیر مسائل کله به دنیوي یا اخروی مسائل رااله نو هغه صورت کې بس الله تعالی به تنزيل وکړي ليتدبروا آیاته ليتدبروا آیاته چې دې تدبر کې پچا کې په آیاتونو کې دا تنزيل الله زکه کړل چې ليتدبروا چې دې تفکر کې په آیاتونو د الله تعالی کې تدبر نظر ته وي په عواقب د امور کې یو سړی په عواقب الامور د تیزونو په آخر کې نظر کوي نو دې ته څه ویل کېږي تدبر دې ته ویل کېږي او تذکر څه ته ویل کېږي وليتذکر اولو الالباب تذکر ویل کېږي تذکر ویل کېږي ایقاظ او محافظت علیها چې سړی ویخي ویخ دې ته څه ویل کېږي تذکر چې تدبر کې دی پایتونو د الله کې او چې دی او چې دې سو کې تذکر حاصل کې سو اولل الباب خاوندان د عقلونو اولو په معنا د زو ال الباب الباب جمع د لب ده لب په قشر کې هغه دننه مغز توای او عقل باندې اطلاق د غزو کې دې ته اولل الباب څه کوي چې د عقل دام داسې شعر لکه پوستکی کې دننه چې کم مغزي نو دا قرانګي د عقل دومره لوی حیثیت لري نو ځکه د څه قسم خلکو ته اس ارباب عقول او اهل عقول ته خلک سوای الباب وليتذكر چې نصیب قبول کې اولل الباب دا اولل الباب کې تنازع راغله خان ليتدبروا آیاته تدبروا او ليتذكر دا ډول اولل الباب یو زما د پاره د فاعل شی بل وي زما د پاره د تشی تذکیرا وليتذكر تذکیرا دا مفعول مطلق سی لیتذکر دا پار فکشف پس الله کشف کړل لپاره تفصیل لپاره دا قناع الانغلاق دا غپردو د بنوالی دا کشف کړل عن آیات محکمات دا عن آیات محکمات دا آیاتونو نه چې هغه محکمات کیا هن ام الكتاب چې هغه اصل کتاب دی دویم متشابهات چې هغه رموز د خطاب دي مولانا اول نه مسله خدا ده چې د آیات محکمات او تشبیه ورکړ شوی اول محکمات وایي څه ده نو خو تاسو معلومه ده چې محکمات جمع د محکم ده ا محکم دې ته وایي چې مراد تر معلوم شي تعویلا یا تفسیرا معرف المراد منه بالتعبیر او بالتفسیر نو دا څه پوه شئ کنه دلته کې سوال لا سوال لاره چې ته الله کشف کړی د آیات محکمات نو کشف چې محکمات شونو بیا پکې د کشف سمانا ده بیا کشف ته ضرورت دی چې شی محکمات نو دین علماء جوابونه ورکړي او ښه جواب ادا دی چې کشف معنا دا نه ده چې اول په کې تیار و بیا یې کشف شو د دې څه معنا ده لکه ضیق فمرکیه وې تنګه کا دا خلد رکی او دا کوی د کوی د خپل وې څنګه دا د دې دا مطلب نه چې دا ولر ته یې سره خپل ورنه څنګه چې د دې مطلب دا دی چې هم د ته پرېدا هم د ته هم لکه کوی دومره اندازه کې واسه دا خلک کوئی کنه وي دا یا دروازه یې لټنګه کا د څه دا مطلب دا نه چې اول د صيغه ته بیا د څه تا دا مطلب دا چې دومره یې پرېږدا نو فکشفه معنا دا نه چې اول پکې کشف نه دا وضاحت او کشف او هم د ځان لپاره مراتب لري نو بعض مرتبو کې به خوې او بعض مرتبه خو الله تعالی مطلب دا چې نورم څه کوي کنه واضح کوي تعویل او تفسیر ته ذکر شو تاسو د دې ډول په منځ کې فرق او پیژندل نه سو کوئی د دې په منځ کې څه شعر ترادف ته او او به دې ویلو کتا سپیکر استنه خلق وي چې ما تعلق بالدرایت تعویل ما ترک او ما يتعلق بالروايات تفسیر او سن خلق وی چې تعویل فقط قران کې تفسیر په نورو کې کې دی شدي کې کې دی شي سو کوی نه تفسیر دی ته ویل کېږي چې هغه مراد قطعا معلوم شي یقینا او تعویل هغه ظنن چې معلوم شي نو دا فروق دی په مابین د تعویل کې او په مابین د تفسیر کې وصلی الله